بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آله و اصحابه الطیبین الطاهرین قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. په مخکینۍ خپرونه کې تاسې د روحاني مرض په هکله معلومات واوریدل. هر مرض که هغه جسمی مرض وي که هغه روحي مرض وي هغه ځان ته سبب او لامل لري نو په نننۍ خپرونه کې به تاسې د دې روحي مرض لامل واورئ چې لا څه شی دی چې انسان ته روحي مرض رسیږي کله چې یو انسان ته جسمي مرض ورسیږي هغه ډاکټر ته لاړ شي نو ډاکټر د هغه نبض او د هغه فشار ګوري او د هغه مرض لامل هغه مریض ته بیانوي همدغه شان الله رب العزت هم په سورت عادیات کې دا بیان کړی دی چې انسان ته د نافرمانی او د ناشکری مرض لګېدلی چې دا یو روحي مرض دی نو دا مرض انسان ته ولې لګېدلی د دې لامل او د دې سبب څه دی الله فرمایی و انه علی ذلک لشهید د دې مرض او د دې بیماری لامل او سبب د دنیا محبت دی انسان ته چې څومره روحي تکلیف رسیږي څومره روحي مرضونه رسیږي چې په هغه باندې هغه ناشکره کیږي ناصبره کیږي تکبر حسد بغض ریا دا په هغه کې پیدا کیږي د ټولو لامل هغه د دنیا محبت دی د انسان په زړه کې چې کله د دنیا محبت داخل شي نو د دنیا محبت انسان د الله رب العزت د یاد نه غافله کوي او د الله رب العزت په نافرمانی باندې راپورته کوي لکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی حب الدنیا رأس کل خطیئة حب الدنیا رأس کل خطیئة د دنیا محبت د هرې ګناه بنیاد او د هرې ګنیا جړله ده نو قدرمنو اوریدونکو موږ چې اوس په شپه او ورځ کې د کومو ګناهونو ارتکاب کوو د الله رب العزت په کومو نافرمانیو کې موږ او تاسې مبتلا یو که د دې ګناهونو او د دې غفلت ته موږ او تاسې په دقیقه توګه باندې متوجه شو نو د دې ټولو اساس او بنیاد هغه د دنیا محبت دی مثلا یو انسان رشوت اخلي یو انسان د خپل سودي کاروبار روان کړی هره معامله یې سودي ده یو انسان قمار وهي نو دا کارونه که سود دی که رشوت دی یا قمار دی دا ټول د دنیا د محبت په وجه کوي د جمع مونځ پرېږدي په خوب باندې پروت دی د جمع مونځ پرېږدي په دکانداري باندې بوخت دی مونځ او جمع پرېږدي مسلمانانو ته نور ورونو ته دوکه ورکوي دا ټول د دنیا د محبت په وجه کوي ځکه که دې سره د الله محبت په زړه کې پروت وای د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت د دې په زړه کې پروت وای نو دا به اوچت ته راپاڅېده او جمع ته وته خو د دې په زړه کې د دنیا محبت پروت دی نو د دنیا د محبت د وجې نه په دوکانداري باندې اخته کیږي مونځ هم ترې پاتې د الله یاد هم پاتې جم هم ترې پاتې یو انسان که د سود کاروبار کوي رشوت اخلي هغه هم د دنیا دپاره نو د الله رب العزت په نافرمانی کې اخته کیږي او ناشکري کوي نو د روحي مرض اوچت لامل هغه د دنیا محبت دی الله رب العزت دې زموږ زړونه د دنیا محبت وباسي مثلا یا د خوشحالي او د غم رسمونه او رواجونه چې موږ ادا کوو یا خلکو ته فلمونه جوړ که یا خپله په فلم کې کار وکړه یا زمزمې وکړه او یا سندرې وغواړه دا د دې دپاره چې د دنیا محبت زموږ زړونو کې پروت دی د بل چا رضا کولو دپاره د خپل رب موږ او تاسې ناراضه کوو که ټوله دنیا ستا نه خفه یي خو سب ستا نه راضي اوسېږي دا ستا دپاره بس ده د دنیا خوشحالي ده کامیابه یې او که ټوله دنیا ستا نه راضي وي او رب د ستا نه ناراضه یي نو بیا ته دې صورت کې کامیابه نه یې بلکې تل لپاره به په عذاب کې ګرفتار وي نو باید چې زمونږ د خوشحالي رسمونه زمونږ د غم رسمونه ټول د الله رب العزت د اوامرو مطابق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو مطابق د خوشحالي رسمونه خو پرېږده چې هغه په سل فجایع او په سل منکراتو باندې هغه موږ سر ته رسوو چې د الله لعنت په موږ باندې وریږي دا د څه دپاره چې زموږ نه خپل خپلوان خفه نه شي دې ته پام نه دی بل اړخ ته چې آیا رب په دې باندې راضي کېږي که خفه کېږي یا د مرګ نه وروسته رواجونه تاسې وګورئ چې دا یې درېیمه شوه دا یې جمعي شوه دا یې څلوېښتمه شوه دا یې کلیزه شوه دا د دې لپاره کوو چې خلک ونه وایي چې دې مړي پسې جمعي ونه کړه یا دې مړي پسې څلوېښتي ونه کړه یا دې مړي پسې کلیزه ونه کړه دا ټول د خلکو د رضا دپاره کوو یا د خپل خاندان رضا دپاره کوو او دا کارونه چې کوو ټول د دنیا د محبت د وجې نه خو بل اړخ ته نه ګورو چې آیا زموږ په دې کارونو باندې رب راضي کیږي او که رب په موږ باندې غضب کیږي نه د هر څه نه مخکې د خپل پروردګار رضا ولټوئ نو ځکه الله وایي و انه علی ذلک لشهید نو د ټولو نافرمانیو لامل او سبب هغه د دنیا محبت دی هغه انسان چې د الله رب العزت نه نافرمانی کوي او د خپل خاندان د خپل اولاد د خپل زمنو د خپل ښځې رضا غواړي او د هغه اشیاو محبت چې د الله د محبت او د الله رب العزت د نافرمانی سبب ګرځي الله رب العزت په دې آیت کې د هغو ټولو نومونه اخیستي او دا هم فرمایلی که چیرې د دې اشیاو محبت ستاسو په زړونو کې د الله او د الله رب العزت د رسول د محبت نه زیات شو نو بیا تاسې د الله رب العزت د عذاب انتظار کوئ هغه څیزونه چې د الله د نافرمانی سبب ګرځي د هغو ټول نومونه یې اخیستي او الله دا هم ویلی دي که چیرې د دیو محبت د ستاسې په زړونو کې د الله او د الله د رسول د محبت نه زیات شو نو بیا په دې وخت کې تاسې د خپل پروردګار د عذاب انتظار باسئ فرمایي قل ای زما محبوبه ته اعلان وکړه ته ووایه دې خلکو ته ان کان آباؤکم که وي د ستاسې پلار او د ستاسې نیکونه و ابناؤکم او که وي ستاسو زامن و اخوانکم او ستاسې ورونه و ازواجکم او ستاسې ښځې و عشیرتکم او ستاسې خپل خپلوان ستاسو خاندان و اموال اقترفتموها او ستاسې هغه مالونه چې ستاسو ډیر په مشکله سره جمع کړي دي و تجارت تخشون کسادها او ستاسې تجارت د ستاسې دکانداري ستاسو کاروبار چې تاسې د هغو د بندیدلو ډیر تاسو ته خطره ده و مساکن تردونها او ستاسې هغه ښکلې ښکلې بنګلې او ستاسې ښکلي کورونه چې هغه تاسې ته ډیر خوښ دي احب الیکم من الله ورسوله دا ټول څیزونه که تاسو ته د الله او د الله د رسول نه زیات محبوب وي او همدارنګه دا تاسو ته محبوب وي د هغه جهاد نه چې د الله په لاره به کوئ نو فتربصو حتی یأتي الله بامره نو بیا تاسو انتظار کوئ د الله رب العزت د عذاب تاسو د الله رب العزت د عذاب انتظار کوئ والله لا يهدي القوم الفاسقين الله فاسق قوم ته هیڅکله لارښوونه نه کوي د دې د زیات محبوب کېدلو مطلب دا دی چې یو طرف ته د الله فرمان دی او د محمد رسول الله فرمان دی او دویم طرف ته په مقابلت کې ستا د پلار ستا د ورور د ستا د ورونو ستا ښځه ده هغوی یو څه وایي خو الله او د الله رسول بل څه وایي که ته دلته د الله په فرمان او د محمد رسول الله په فرمان باندې عمل کوې نو ستا پلار پرېښودل کیږي ستا زامن پاتې کیږي ستا ورونه پاتې کیږي ستا ښځه پاتې کیږي اوس تا ته په کار ده چې ته د الله په فرمان باندې عمل وکړه او د محمد رسول الله په فرمان باندې عمل وکړه او خپل پلار خپل زامن خپل ورونه او خپله ښځه پرېږده او که تا داسې ونه کړه بلکې د الله فرمان دې پرېښوده د محمد رسول الله فرمان دې پرېښوده او د خپل پلار د خپل د زامنو د خپل د ورونو او د خپل ښځې خبره دې ومنله نو پوه شه چې ستا په زړه کې د خاندان محبت زیات دی د الله محبت نشته د الله د رسول محبت نشته سر د دنیا محبت پروت دی نه نو موږ به د محمد رسول الله منو موږ به د الله منو هم په غم کې هم په خوشحالیو کې که تاسو غواړئ چې ستاسې الله ستاسو نه راضي شي په ودو کې هم په غم کې هم د الله امر ته متوجه اوسه د الله ارشاد ته متوجه اوسه د محمد رسول الله لارښوونو ته متوجه اوسه چې هغه څه وایي او ته په کومه روان یې ستا ښځه څه وایي یا ستا ورونه یا ستا پلار یا ستا خپل زامن څه وایي دا ټول پرېږده خو د الله ومنه او که د الله وینا دې پرېښودله د رسول الله وینا دې پرېښودله د خپل خاندان د خپل ښځې د خپل زامن او د خپل وروڼو د خپل پلار دې ومنله نو دلته بیا ته د الله عذاب انتظار کوه په ودونو کې سل رقمه فجایع منکرات رقصونه ښځې هنر ګډ وډ چې ورته ووایې ولې وایي دا زما ارمان دی یو زوی مې دی یوه لور مې ده دا نه وایي چې زما باندې خو رب ولاړ دی زما رب ما ته څه وایي هیا په ما غضب کیږي او که زما نه راضي کیږي هغو کورنیو چې دا کارونه وکړه د خپل کورنۍ ومنله د خپل ښځې او اولاد او د پلار او د وروڼو ومنله د الله امر یې پرېښوده نو هغوی د الله د عذاب انتظار کوي او هغه قوم هم په دنیا کې ذلیله او هم په آخرت کې قدرمنو اورېدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته د دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ د ژوندون واړه شیبو کې ستاره زوړه مرده د جنت په نعمتو کې ستلقا وړه مرده ستلقا وړه قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تاسو تر دې دمه زموږ ملتیا کړې وي یو طرف ته د الله فرمان او د محمد رسول الله فرمان دی بل طرف ته ستا ټول خاندان ستا خپل خپلوان دي که د الله په فرمان باندې ځې نو خاندان پرېښودل کیږي د اسلام مقدس دین په رڼا کې الله او د الله رس فرمایي چې درېیمه اوومه څلوېښتمه حرامه ده همدارنګه د اسلام مقدس دین وایي چې په واده کې رقص په واده کې فجایع او منکرات حرام دي دا پرېږده خاندان وایي دا ټول کارونه به کوي او که دا کارونه ونه کوې موږ تاسو نه ناراضه کیږو ښځه درته وایي ورونه درته وایي زامن درته وایي نو اوس دلته تا ته په کار دی چې خاندان پرېږده او د الله په فرمان به عمل وکړه که تا داسې ونه کړه نو پوه شه چې ستا په زړه کې د خاندان محبت زیات دی د الله او د الله د رسول محبت کم دی نو دلته بیا د الله رب العزت د عذاب انتظار کوه هسې خو هر یو کس وایي چې زما د الله او د الله د رسول سره محبت دی د هغو سره زما مینه ده خو معلومات به د مقابلې په وخت کې کیږي امتحان د مقابلې په وخت کې وي چې کله یو طرف ته د الله فرمان وي او د رسول الله فرمان وي او بل طرف ته په مقابله کې دا ټول څیزونه وي د کوم څي ذکر چې الله په کلام کې وکړ چې ښځه زامن وروڼه او ستا ټول خاندان او دنیا او د دنیا کورونه نو دلته بیا معلومیږي چې د چا محبت د الله سره زیات دی او د چا محبت د دنیا سره زیات دی هغه روحي تکلیف یا مریضي چې موږ ته رسیږي چې د الله رب العزت په نافرمانیو باندې اخته کیږو، فجایعو، منکراتو ته مخه کوو، خرافاتو، بدعتو ته مخکه کوو، د دې ټولو لامل او د ټولو سبب د دنیا محبت دی. نو هغه چا چې د دنیا محبت پرېښوده د الله محبت ته د خپل زړه کې ځای ورکړه د رسول الله محبت ته په خپل زړه کې ځای ورکړه د آخرت او د جنت محبت ته په خپل زړه کې ځای ورکړه نو دې د خپل د مریضي علاج کړی الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي داسې هم نشي کېدلی چې ټوله دنیا موږ پرېږدو د دنیا کسب فرض او ضروري دی خو دا کسب چې کوې د دې په زمن کې به د الله ویره ستا په زړه کې پرته وي د دنیا او د دنیا په کسب کې به فریب چل دوکه رشوت سود حرام دا ټول پرېږدې د الله ویره به په خپل زړه کې ساتي تاسو ګورئ حضرت عبدالرحمن بن عوف ډېر جلیل القدر صحابي دی او ډېر لوی تاجر و هغه به چې کله دسترخوان هوار که هغه سره به سل یو نیم سل کسانو خوراک کاوه چې کله به خوراک په دسترخوان باندې کیښودلی شه نو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه ته به د محمد رسول الله زمانه وریاد شوه او ژړل به چې الله ستا پیغمبر ستا پیغمبر ته کله هم په مړه ګېډه باندې ډوډۍ نه وه پیدا شوې درې میاشتې او څلور میاشتې به د هغو د کورونو نه د دود دود نه پورته کېده د هغو په نغریو کې به اور نه بلیده او زموږ په دسترخوان باندې دومره خوراکونه ایښودل شوي دي داسې نه چې زموږ د قربانیو بدله د آخرت په ځای دنیا کې راکړی شوي وي چېرته د آخرت د نعمتونو نه موږ محرومه نه شو عبدالرحمن بن عوف به دا ویل او جړل به هغه کسان به چې حضرت عبدالرحمن بن عوف سره ناست ول هغوی به چې کله دې ته وکتل هغو به هم ټولو جړل نو د خوراک او د څاک څکاک نه به بغیر دسترخوان بیرته ټول شي دوه ورځې او درې ورځې به دوی دغسې په نهره باندې تېرولې دنیا وګټه د رزق قصد فرض دی خو د الله ویره په زړه کې وساته د الله د یاد نه هیڅ کله مه غافله کیږه دنیا ته په زړه کې ځای مه ورکوه چې تا د الله د یاد او د الله د ذکر نه غافله کړي او تل دې په فجایو په منکراتو باندې اخته کړي مولانای روم د انسان او د دنیا یو عجیبه مثال ذکر کړی هغه فرمایي چې د انسان د زړه او د دنیا مثال د اوبو او د کشتۍ په شان دی کشتۍ اوبو ته سخت ضرورت لري چې د اوبو نه بغیر چیرته کشتۍ هم نشي چلیدلی پوچه ځمکه باندې خو نشي ګرځېدلی نو کشتۍ اوبو ته ضرورت لري خو په دې شرط چې دا اوبه د کشتۍ لاندې وي کشتۍ ته داخلې نشي اوبه چې کله د کشتۍ لاندې روانې وي نو دا اوبه کشتۍ ته مفیدې دي کشتۍ ورته اړتیا لري او خپل منزل او غاړې ته به رسیږي او که اوبه د کشتۍ په منځ کې داخلې شوې نو هم به دا اوبه د کښتۍ د تهی او بادی سبب جوړیږي، کښتۍ به هم غرقه شي او په کښتۍ کې د ناست کم ناست خلک چې دي هغه به هم ډوب، غرق او تباه شي. بلکل همدا حال د انسان د زړه او د دنیا دی. انسان دنیا ته ضرورت لري. د دنیا نه بغیر انسان ژوند نشي تیرولی. خو دنیا انسان دپاره هغه وخته پورې مفیده ده تر کومه پورې چې د زړه نه بهر وي د هغه محبت په زړه کې نه وي پروت او کله چې دنیا زړه ته دننه داخله شوه د زړه منځ کې ورسېدله نو بیا هم دا دنیا د انسان د تباهي او بربادي سبب جوړیږي کله چې دنیا ستا زړه ته داخله شوه نو ستا د تباهي سبب وګرځېده لکه څنګه چې اوبه د کښتۍ منځ ته داخلې شي قدرمنو اوریدونکو د ټولو ګناهونو سبب او د ټولو ګناهونو بنیاد د زړه محبت د دنیا سره نو دا سبب ختمول به ضروري وي دا سبب چې د دنیا محبت دی دا باید لرې کړی شي چې دا لرې شي نو ټولو نافرمانی د الله به لرې شي نو هغه مرض روحي مرض چې تا ته لګېدلی هغه به هم الله ختم کړي اوس دا مرض به څنګه ختمیږي دا لامل او دا سبب به کم څنګه ختمیږي انشاءالله په بلې خپرونې کې به په دې باندې وغږیږو نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې تل لپاره د خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې د محمد رسول الله صلی وسلم د لارښوونو په رڼا کې تعریف کړو د خپل خوشحالي او د خپل غم ټول د الله رب العزت د کلام په رڼا کې ولمانځو د رسول الله صلی وسلم د احادیثو په رڼا کې ولمانځو داسې نه چې په خوشحالي کې هم د الله نه غافله شو په غم کې هم د الله نه غافل شو چې په دنیا کې به بیا هم ذلیل او په آخرت کې به هم ذلیل یو الله دې د نیکو اعمالو توفیق موږ او تاسو ټولو ته راکړي قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه پاک الله مو مل شه